وای جسد ته ورکړي جسد ژوندې دی څوک چې جسد ته مړ وي دا فاسق دی ګمراه دی بدعتي دی او ګناي کبیره کې مبتلا دی او الله پاک د رزق وعده ذکر کړی دا چې شهید ته رزق ورکوم دا رزق جسد ته ورکړي څوک چې وایي چې جسد ته رزق نه ملاويږي روح ته ملاويږي دا بدعتي دی ګمراه دی فاسق دی ګناي کبیره کې مبتلا دی دریمه خبر دا ده چې د شهید جسد هم ژوندی دی او د پیغمبر جسد هم ژوندی دی خو د پیغمبر ژوند قوي دی او د شهید ژوند چې دی دا د پیغمبر په نسبت کمزوری دی نور ژوندی دی په قبر کې او د دې په خلاف د بدعتیانو مماتیانو پنځپیریانو بدعتیان ورته وایي د حکم دی مماتیان د علم دی لقب دی او پنځپیریان په پښتنو کې علم دی پنجاب کې ورته مماتیان وایي د دوی د عقیده ده چې د شهید د روح او د شهید په ما د جسد په مابین کې هیڅ تعلق نشته دوی وایي د شهید د جسد عنصری بالکل مړ دی دوی وایي د روح د زی او په یو بل جسد مثالی کې اچول شي یو بل جسد مثالی دی روح زی پاغي کې اچول شي هغه جسد مثالی خوراک کوي اسکاک کوي راحت او لذت هغه جسد مثالی ته ملاويږي شهيد جسد عنصري د تکلیف د تیر کړو مزي بل څوک کوي وام دې کمزې او ډب دې کمزې خېږي تکلیف چا تیر کړو خوندونه څوک اخلي دا جسد عنصري په د تکلیف راغی روح لالو جسد مثالی ته پاغي کې نه نوتو تناسخ یو خو عقیده د چینایانو راوسته چې تناسخ باندې قول وکړو چې د یو انسان روح په بل کې واچولو نو په تناسخ قول وکړو او مزي او چرشي هغه جسد مثالی کې بي تکلیفه هیڅ تکلیف نه دی تیر کړي د وابیانو یو کتاب دی عقیده الامه صفحه 222 کې لیکلي دي چې هغه جسدي مثالی مزي او چرچی کوي او دا جسدي عنصري مړ دی د طریق نه ملاويږي دا رنګ د دوی بل کتاب د تحقیق حق شپږمه صفحه کې لیکل دی دا رنګ د دوی بل کتاب د ندا الحق 222مه صفحه کې لیکل دی چې دا جسدي مړ دی او ستاسو به عقیده دای درې عقیده مې درته ذکر کړې یو دا چې جسد ژوندې دی څوک چې دا نه مني بدعتي دی دویم رزق د ته ملاویږي څوک چې دا نه مني دا بدعتي دی دریم دا چې په شهید ژوندې دی خو د پیغمبر نه ژوند کم دی پیغمبر هم ژوندې دی او د اهل سنت والجماعت لپاره دا آیت کریمه دلیل دی یعنی په تصور کې مدا مرا ولې چې شهیدان مړ دي په خلم ورته مړ موایا تصور کې ورته مړ موایا دومره الله تشدید پکې کوي یعنی بلکې دوی ژوند دي او د الله په نس باندې دوی ته رزق ورکول شي نو نه په خلو ورته مړ وایي او نه په تصور کې ورته مړ وایي ګوره دلته دوه خبرې زدرته بیانوم اوله دا چې د دې دوه آیتونو سیاق په دې خبره باندې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی دا آیتونه په خپل په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی دویمه خبره درته دا ذکر کوم چې جمهور مفسرین هم فرمایي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی دا دوه خبرې به ثابت کو د آیات سیاق په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی ګوره د دې آیات کریمه په سیاق کې ډیر داسې قراین او شواهد دي چې دا غینه دا معلومیږي چې شهیدانو ته چې کم ژوند الله ورکړی دی هغه ژوند جسمانی دی یو څو شواهد درته زه پیش کوم د دې آیات نه په دې آیات کې احیاء راغله بل احیاء بلکې شهیدان ژوند دي احیاء جمع د حیدا او د حي حقيقي معنا چې د جسماني ژوند ده روحاني ژوند د حقيقي معنا نه ده حقيقي معنا څه ده د احياء جسماني ژوند نو یو سیاق د آیات دا کلمه د احیاء ده احیاء جمع د حی ده او حی په عام محاوراتو کې د جسمانی ژوند ته وایي جسمن چې څوک ژوندې وي هغه ته په عرف کې خلق حی وایي او جسمن چې ژوندې نه هغه ته څوک حي نه وایي نو احیاون د دې قرینه ده چې دا ژوند جسمانی دی چې د روح او د جسد د تعلق په وجه ده یعنی جسمانی ژوند جسمانی ژوند په تعریف پوهیږي جسمانی ژوند څه ته وایي چې د روح د دې جسد عنصری سره تعلق دی ته جسمانی ژوند وایي مفسرین دلته فرمایي چې احیاء خبر ده د پاره د مبتدا محذوفه تقدیر د عبارت داسې ده چې هم احیاء هم احیاء صحیح شو هم زمير چاته راځي ده وای چاته راځي ده من يقتلوا ولا تقولوا لمن يقتلوا په چاکو په مرمۍ په ډرون دی باندې د من یقتلو دا من یقتلو دا جسد په لګېدلې دی نو من یقتلو ته دا من یقتلو چې د احیاء ژوند دی من یقتلو جسد دی کنه نو جسد ژوند دی نو قران وایي چې جسد ژوند دی اوس په خبره پوه نو احیاء خبر دی د پاره د مبتدا مقدره چې هم احیاء دی او هم ضمیر من یقتلو ته راجع دی په چا باندې چې قتل وارد شوی دی امغه ژوند دی دی او ظاهره دا ده چې قتل اصالتن په جسم باندې وارد شوی دی د توري گزار او د ټوپک مرمۍ په دې باندې جسم لګېدلې دی نو امدغه جسم د من یقتلو چې په قران کې ترنه تعبیر په من یقتلو شوی دی او د دې مصداق جسم دی نو امده ته حیات ثابت دی محمد امین صفدر پړوی رحمه الله فرمایي چې یقتلو صيغه د فعل مضارع ده او فعل په حدث باندې دلالت کوي یعنی فعل په دې باندې دلالت کوي چې شهید باندې قتل واقع شو او به ختم شو د د د مرګ په صيغه د فعل ذکر کړو او د د ژوند په جمله اسمیه ذکر کړو ګوره قران عجیب بلی کتاب دی دا د مرګ په صيغه د فعل ذکر کړو مې یقتلو د کې د خبرې ته اشاره کوي چې قتل او مرګ یو سکند مسله ده د یو سکند یا د یو ملت مسله ده اذا وجد فتلاشه بس چې موجود شو ختم شو کل نفس ذائقه الموت او اموات اموات ورته مو وای بل هم احیا ګوره دا ژوند بیا په جمله اسمیه ذکر کړو نو دا ژوند دایمي دی او قتل آنی دی یو سکند کې مړ شو ختم شو او بیا علی الدوام ژوندی دی نو ګوره فعل په دې باندې دلالت کوي چې په شهید باندې قتل واقع شو ځکه کل نفس ذائقه الموت او بیا ختم شو دا څنګه چې شهید تر اوسه پورې قتلېږي دا قتل دوام نه لري شهید یو کال مخکې مړ دی پنځپیری وایي دا همداسې قتلیږي قتلیږي په دې قتل کې دوام دی دا چې همداسې قتلیږي قتلیږي قتلیږي دا خو د عذاب سکند کې قتل شو ختم شو قتل ختم شو وروسته ژوند شروع شو بل هم احیاء نو د پنځپیریانو ډېر خبیث مذهب لري وای هغه قتل پکې دایمي دی چې قتل دی دایمي کړو نو یو سړی لس کاله مخکې قتل دی نو دا لس کاله دی قتلېږي دا قتل پکې دایمي شو دا قتل تر نن پورې دی لس کاله د قتل دوام وکړ چې څوک شل کاله مخکې مړ دی نو شل کاله قتل دوام وکړ حالان کې قتل سیکنټي شی دی بس اجازه وجه د پته لا شه لږ تکلیف د اغزي په مقدار چې پخه کې لاړ شي او نور ختم شو نو ګوره د همدې مقتول جسد په باره کې الله پاک جمله اسمیه ذکر کړې ده قتل ورته په صيغه د فعل باندې الله ذکر کړو بل احیاء احیاء خبر ده د پاره د مبتدا محذوفی چې هم احیاء د هم ضمیر من یقتلو ته راځي ده او جمله اسمیه په دوام دلالت کوي یعنی د قتل نورسته زندگی دایمي ده قتل یقیني ده خو د قتل نورسته زندگی چې ده دایمي ده بعد القتل ژوند کې خبره ده درې مقرینه ګوره ده ده چې الله پاک دې جسد ته ژوندې ویلې ده قرینه ورته دا ده چې الله پاک خلق منع کړو چې شهیدانو تمړه مو وایي الله پاک فرمای شهیدانو تمړه مو وایي نو روح ته خو څوک مړ نه وایي لہذا بیا د دې نه هیڅ فائدہ شو چې شهیدانو تمړه مو وایي د دې نهي فایده به هلته راشي چې جسد د ژوندي جسد د شهید ته خلک مړ وای الله پاک فرمایي جسد د شهید ته مړ مه وایه بلکې جسد د شهید ژوندی دی روح ته خو څوک مړ نه وایي لهذا د دې نهي تعلق به د هغه شي سره وي چې په هغې کې مرګ متصوري او مرګ چې دی متصور په جسد کې دی نو الله په خلق د جسد نه منع کړو چې جسد ته مړ مو وایي قاری صاحب مې بنده وه دلته راشه سبق وایه دروازه خلاصه تاسو سبق نه وځي راځه راځه درس ته کېنه څلورم ګوره په قران کریم کې مفتی صاحب دلته راشه په کمرې ته راشه په قران کریم کې دریمه څلورمه قرینه درته ذکر کوم په قران کریم کې د دې ژوند د بیانولو نو وروسته الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون د دې ژوند د بیانولو نه وروسته الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون ګوره لکن لا تشعرون هم د دې لپاره قرینه ده چې د شهید جسد ژوندی دی صحیح شو څنګه پې قرینه ده ولکن لا تشعرون شعور ادراک بالحواس ته وایي او د لکن کلمه د استدراک د لپاره راځي یعنی د لکن نه په مخکې کلام کې د توهم امکان وي نو د لکن نه په ورستنۍ جمله باندې هغه توهم دفع کولی شي نو د مخکنۍ جملې بل احیاء نه دا توهم پیدا شو چې دا حیات به مدرک بالحسی ځکه د روح حیات مدرک بالحس نه دی مدرک بالحس کوم حیات دی د جسد نو توهم د دینه پیدا شو چې دا حیات به مدرک بالحس دا توهم کله پیدا کیږي چې کله الله جسد ته ژوند دی نو توهم پیدا شو چې د جسد ژوند د خو مدرک بالحسی نو آیا زمو حسی ادراک کوي کني کوي الله پاکو فرمایل ولکن لا تشعرون سیدا د جسد حیات مدرک بالحسی خو ولکن لا تشعرون ستاسو حواس ادراک نشي کولای نو دا ولکن لا تشعرون د دې لپاره قرینه ده چې دا جس جسدي حیات ده بدني حیات ده په دې اخیری قرینه باندې پوه شئ لکن د استدراک لپاره راځي دا به د استدراک د پر کله شي چې مخکې جسدي حیات ذکر شي نو دا غینه به توهم پیدا شي چې هر جسدي حیات مدرک بالحسی آیا دا مدرک بالحس دی کنه دی الله وی ولکن لا تشعرون دا مدرک بالحس نه دی یعنی اگر چې دا حیات فی نفسه قابل دی د پاره د ادراک بالحواس لیکن د یو څه عوارضو د حکمتونو د وجنه تاسو بالفعل په حس باندې ادراک نشئ کولای او ظاهره دا ده چې د ادراک بالحس قابل دغه جسمانی حیات دی روحانی حیات مدرک بالحس نه دی دا غینه دا توهم نه پیدا کیږي هغه مدرک بالعقل دی نو که روحانی حیات مراد وي الله پاک بدل ولکن لا تشعرون په ځای باندې ولکن لا تعلمون فرمایلی وي نو د شهیدانو ژوند د ادراک بالحس قابل دی لیکن بیا هم بالفعل ادراک نه کیږي او ولې ادراک نه کیږي وجه دا ده چې دا د حیات د دنیا د انتقال نه وروسته په بل عالم کې یعنی په عالم البرزخ کې د حیات دی او د یو عالم د پاره د بل عالم د حالاتو مشاهده مستبعده ده لدی وجنا مونږه په حس ادراک نشو کولای ژوند دې خو مونږه په حس ادراک نشو کولای ځکه په بل عالم کې دی عالم البرزخ کې دی مونږ په عالم الدنیا کې یو دویم دا وجم کې دی شي چې د شهید د روح او د جسد په مابین کې تعلق شته لیکن دا تعلق داسې نه دی لکه د دنیوي زندګۍ په شان په دنیا کې روح د باډي سره تعلق لري تعلق التدبیر والتصرف لیکن په عالم البرزخ کې داسې تعلق نه دی چې تعلق التدبیر والتصرف دی لدی وجنه موږ مشاهده نشو کولای او دریم دا چې دم کې دلی شي چې د الله پاک په نس باندې ایمان بالغیب معتبر دی نو که د شهیدانو ژوند مشاهد شي نو بیا به ایمان ایمان بالغیب پاتې نشي بلکې ایمان بالشهادت به ترې نه جوړ شي نو د بندگانو د مصلحت د وجنه الله پاک د انسانانو د حس نه پناه کړی دی د عام حواسو نه پناه دی کله چې الله پاک ته پخکار کولو کې مصلحت وي مصلحت ویني نو الله پاک یې د خرق العادت په طریقه باندې بعضی بندگانو تخکار کوي د شهیدانو ژوند بعضی خلکو لیدلم دی ثابت بنانی رحمه الله فرمایي چې الله پاک کتا په قبر کې چاته دا کرامت ورکړي چې په قبر کې لمونځ کوي نو دا کرامت او عزت ما ته مراکړه نو بیا خلکو د مرګ نه وروسته لیدو چې په قبر کې لمونځ کولو نو خلکو لیدو چې په قبر کې چا لیدلې ده چې په قبر کې لمونځ کولو شفاء السقام صفحه یوسل او اته اویا نو ډیر واقعات په دې کې راغلي دي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی او خلکو یې دا ژوند محسوس کړی هم دی اوله مسله خو ما درته دا ذکر کړه چې سیاق د آیتونو په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی اوله قرینه کومه مې درته ذکر کړه د احیاء جمع د حی ده او حی حقیقي په عرف کې دی ته د جسمانی ژوند ته وایي دویم دا چې بل هم احیا دا هم مې درته قرینه کړه هم ضمیر من یقتلو ته راځي دی او من یقتلو چې دی دا جسد دی دریم دا چې الله په خلق منع کړو چې شهیدانو ته مړه مو وایي دا منع د جسمانی ژوند په باره کې ده ځکه روحاني روحاني مرګ څوک هم پاغي قائل نه دی او پنځم دا دی چې دا لکن لا تشعرون مې درته قري نه کړه لکن د استدراک د پاره د دفع د توهم پکې راځي نو د توهم د پاره منشه جسمانی ژوند دی الله پاک فرمایل چې دا جسمانی ژوند لري نو توهم پیدا شو چې دا به محسوس می الله پاک فرمایل چې نه محسوس نه دی د یو څه حکمتونو د وجه نه محسوس نه دی نو د قران سیاق په دې دلالت کوي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی جمهور مفسرین هم فرمایي چې د شهیدانو ژوند جسمانی دی ټول حواله درته نه ذکر کوم صرف یو دو درې حواله درته ذکر کوم علامه الوسی رحمه الله فروه المانی کې د دې آیات کریمه په تفسیر کې لیکي وخت لا وخت لف فی هذه الح فی هذه الحاله په دې حالت کې اختلاف دی فمذهب کثیر من السلف انها حقیقیه بالروح والجسد د جمهور سلف دا مذهب دی چې دا د شهید ژوند حقيقي ژوند دی بالروح والجسد د روح او د جسد سره تعلق دی مجموعه د دوی ژوندې ده ولکن لا ندرکها فی هذه النشأه لیکن په دې دنیا کې موږ ادراک نشو کولای بیا د یو څو اقوال درا نقلولو نو ورسته لیکي والمشهور ترجیح القول الاول مشهور دا ده چې اول قول راجح دی یو څه نور قولونه هم لیکي پنجپیران همغه رانقلوي او علامه الوسی په اخر کې وایي والمشهور ترجیح القول الاول مراجح دا ده چې اول قول دا راجح دی نو دا روح المانی د دې آیات لاندې وګوره دارنګي تفسیری کبیر د دې آیات لاندې وګوره تفسیری مظهری د دې آیات لاندې وګوره معارف القرآن د مفتی شفیع صاحب یا د ادریسی کاندهلوی صاحب دلته وګوره هغوی تصریح کوي چې دا حقیقي ژوند دی تفسیر حقانی د دې آیات لاندې وګوره ټول وایي چې دا جسمانی ژوند دی دا ټول تفسیرونه وایي تفسیرونه وګوره رسالې مثالې مه ګوره مکه سټي اوره خپل تفسیر وګوره چې الته څه لیکلي به په خپل شکوزي یو فائدہ به درته ذکر کوم په مسلم شریف کې پنځپیرانی ذکر کوي دا حدیث و دا جسدی مثالی ژوند دی دا جسدی حقیقی مړ دی وای په مسلم شریف کې د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت ده چې هغه د دې آیات کریمه په باره کې فرمایلی دي د دې آیات لاندې د عبد الله ابن مسعود څخه حدیث ده ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل مسلم جلد 2 صفحه 115 دیش پدې کې حدیث ده ثم تأوي الى تلك القناديل بیا د شپې راځي دغه قنادیل ته دغه خپل جالو ته چې په عرش لاندې ده نو وای د دې حدیث نه معلومیږي چې دا روحاني حیات ده دا جسمانی حیات نه ده حدیث کوم خیال تراغلو خو دلته ما سره پاس معارف القرآن د مولانا ادریسی کاندهلوی سره لیکل دلته چې کوم طالبان اوسېږي هلته دې پکې وګورئ د امدې آیات لاندې وګورئ د دې آیات لاندې لیکلي د حدیث را نقل کړی دی او به لیکلي دي داغه عبارت تر ذکر کوم اردو کې لیکلي یا جسم طیوری اس روح کے لیے بمنزلہ اختیارہ کے ہے جس کی ذریعے سے روح جنت میں آڑ کر سیر و تفریح کر سکے اور یہ روح اس نئی جسم میں مدبر و متصرف نہیں تھا او سبز پرنده مع اپنی جسم اور اپنی روح شهید کی روح کې له سواری ہے خوب سمجھ لو خزن کوئی کا چې دا مرغ ورته سورلې دا باډې نه ده ته چې په موټر کې ناشتي او د دې ځنه اسلام آباد ته ځي د روح دا موټر دی باډې د کسورلې ده سورلۍ ده موټر خو دې باډۍ نه ده کنه یا په جاز کې ناست دی نو دا جاز د سورلۍ د باډۍ نه ده نو بهر تقدیر د شهید روح الله پاک په مرغه کې ایښی دی یو د مرغه باډۍ ده یو د مرغه روح دی دا مرغه روح او باډۍ ځان ته ده او د شهید روح ځان ته ده دا د د پر سورلۍ د چکر پکې لګي او د دې جسد سره چې په قبر کې ده تعلق ده د هغه ځای ورسره تعلق دی تاسو به ګاډي لیدلې وي ګاډي بهر ولاړې ریموټ یې دلته دې ځنه چې خو ځای ته چونګي نو روح په هغه مرغۍ کې دی خو د دې جسد سره دلته تعلق دی نو دا جسد دلته ژوند دی د هغه روح د تعلق په وجه نو ټیک د په حدیث کې راغلي دي چې د شهید روح دا په مرغۍ کې دی او مرغۍ په جنت کې ګرځي خو دا مرغۍ ورته باډی نه ده دا ورته جسم مثالی نه دی بلکې دا جسد عنصري سره خپل تعلق دی ولې کدا د شهید د پر باډي شنو دا د شهید توهین دی که اعزاز دی ولقد کرمنا بني آدم الله ما عزت ورکړي انسان ته ولقد خلقنا الانسان في احسن التقويم او دلته د شهید دومره توهین شو چې احسن التقويم ترې نه واخیستل شو د مرغه شکل ورته ورکړو نو دا خو د شهید توهین دی چې خپل باډې ترې نه خلې او خراب د مرغه باډې ورته ورکوي بهر تقدیر دی باډې نه د بلکې سورلې ده نو ګوره زموږ دعوه دا ده چې شهیدانو ته الله جسمانی حیات ورکړی دی په داسې طریقه چې د شهید د روح او د جسد په مابین کې قوي تعلق دی بیا چې روح په هر ځای کې وي د دې بدن سره تعلق نه کټ کیږي نو د شهیدانو ارواح د مرغانو په شان په جهازونو کې چکرې وهي لیکن د بدن سره تعلق شته دا هم ګوره په یاد لري چې په دې حدیث کې د شنو مرغانو ذکر په دې حیثیت سره نه دی چې دا به د شهید دپاره باډۍ وي بلکې په دې حیثیت سره دی چې دا به د شهید د پاره سورلۍ وي لکه موږ چې په جاز یا په موټر کې کینو نو جاز او موټر زموږ د پاره باډۍ نه ده بلکې سورلۍ ده دارنګه په دې حدیث کې چې د شهیدانو د پاره کوم خبره الله ذکر کړې ده نو همدې ته ورته خبره په یو حدیث کې د عام مؤمنانو د پاره ذکر شوې ده په موطا امام مالک کې یو روایت دی انما نسمه المؤمن طير يعلق في شجره الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه موطا امام مالک صفحه 221 جامع الجنائز نو د دینه خو معلومیږي چې دا اعزاز چې دا روح په مرغۍ کې ده او په جنت کې چکرې لګي دا د شهیدانو پورې خاص نه ده بلکې د عام مؤمنانو تم دا اعزاز حاصل ده نو داسې قسم حیات چې د شهیدانو پورې خاص نه دی نو هلته بیا د شهیدانو د تخصیص څه فایده ده د مماتیانو د پنځپیریانو یو بل اعتراض هم درته ذکر کوم په آیات کریمه کې الله پاک فرمایي ولکن لا تشعرون وې د دینه معلومیږي چې روح ژوندې ده جسم لره حیات نشته که جسم ژوندې وي موت به پی پویدو خو معلومیږي دا چې روح ژوندې ده چې موت په نه پوهیږو دا لکه الله تشعرون هم پنځپیران استدلال کوي تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دا استدلال غلط دی ولکن لا تشعرون د جمع مذکر حاضری صیغه ده یعنی اے مؤمنانو تاسو د ابوی په حیات باندې نه پوهیږئ یشعرون یعنی د جمع مذکر غایب صيغه نه دراغلي کچرته یشعرون راغلی وي نو بیا به د وابیانو استدلال پنځپیرانو استدلال صحیح مطلب به دا و چې شهیدان په خپل حیات نه پويږي ولکن لا یشعرون لیکن شهیدان نه پويږي په خپل ژوند دلته الله دا سینې دی ویلي چې ولکن لا یشعرون شهیدان په خپل ژوند نه پويږي دا سینې دی ویلي بلکې دا سی ویلي چې ولکن لا تشعرون تاسو نه پويږئ نو چې په ملایکو کې مونږ تا ما او تعالی کله تشعرون یو خو بیا مغه ژوند دي نو په شهیدانو کې ما او تعالی کله تشعرون یو خو بیا هم هغه ژوند دي او ما لکن لا تشعرون زکه یو چې هغه په بل عالم کې دی او موت په بل عالم کې یو د یو عالم والا او د پاره د بل عالم والا او د حالات مشاهده چې د مستبعده ده بل اعتراض پنځپیریان کوي چې ګوره په دې دویم آیات کې لفظ د عند راغلی دی عند ربهم يرزقون عند دا عند وي په دې دلالت کوي چې د الله سره په جنت کې د دوی روحونه ژوند دي جسم ته په قبر کې حیات حاصل نه ده کلمه د عند نه استدلال کوي تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا خو اتفاقی خبره ده چې په روح باندې مرګ نه راځي نو بیا دې ته احیا ویل تحصیل د حاصل شو دویم دا چې عین د پدې دلالت کوي چې په آخرت کې دوی ژوند دي نو زه به درته یو آیات وخایم یو حدیث ان الدین عند الله الاسلام ان الدین عند الله د پنځپیرانو په نسبت دلته ترجمه دی چې اسلام په آخرت کې چې ده د الله په نس دین دی او په دنیا کې دین نه دی ځکه لفظ د عند پکې راغلی نو عند ربهم يرزقون په آخرت کې دوی ته رزق ورکول کیږي نو عند د آخرت پورې تا خاص کړو نو ان الدين عند الله الاسلام کوم لفظ د عند راغلی دی نو دلته به انکار وکړي او وایي چې اسلام خود الله سره دی موږ ته دنیا ته نه دی راغلی څلورم ګوره دا چې د عند ربهم تعلق د احیاء سره نه دی بلکې د يرزقون سره دی احیا دی په دنیا کې و یرزقون عند ربهم رزق ورته عند ربهم ملاویږي په خبره پوه شئ انور د پنځپیرانو د ګناهونو بیان درته کوم یو بل اعتراض درته ذکر کوم د پنځپیرانو قوي اعتراض دا دی چې په بیزاوی کې لیکلي دي د دې آیات لاندې چې د شهدا او حیات روحاني دی جسمانی نه دی دا دوه ټکي لیکلي د شهدا او حیات روحاني دی جسمانی نه دی بس دا وای بیزاوی لیکلی دی خو ګوره امام بیزاوی د جسد د حیات نفي نه کوي بلکې دا خبره ثابتي چې د قبر زندگی د دنیا د زندګۍ په شان نه ده د دنیا په زندګۍ کې جسم اصل او روح د هغه تابع دی په عالم البرزخ کې روح اصل او جسد د هغه تابع دی د دې لپاره قرینې ګوره ډېری قرینې دی او دوه قرینې به درته ذکر کوم چې قاضي بیزاوی د شهیدانو د جسمانی ژوند نه نه منکر امام بیزاوی رحمه الله د یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت په تفسیر کې دا حدیث را نقل کړی دی چې تعاد روحه فی جسده یعنی د جسد عنصری حیات منلې ده نو معلومیږي دا چې قاضي بیزاوی د جسد عنصری د حیات نه نه ده منکر دویم دا چې امام بیزاوی رحمه الله د کیف تکفرون په تفسیر کې فرمایي چې ثم یحییکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اغه یحییکم نه حیات د قبر مراد دی عبارت داسې ده چې او لسوال فی القبور ثم یحییکم لسوال فی القبور هغه په قبر کې ژوند منی نو دوه قرینه مې درته ذکر کړې چې قاضي بیزوی په قبر کې ژوند مني د عام مړو د پاره مني د شهید د پاره په طریق اولا مني خ امام بیزوی د دې آیات لاندې ولې لیکلي دي چې دا حیات روحاني ده جسمانی نه ده امام بیزوی رحمه الله دا جمله چې ذکر کړې ده نو دا د عالم برزخ د جزا او د سزا صحیح صورت خلکو ته بیانې صحیح صورت داسې بیانې چې ګوره په قبر کې په دنیا کې جسد اصل دی خو په قبر کې روح اصل دی جسد د دې تابع دی په هغه ځای کې د راحت او د تکلیف حالات اولا په جسم نه واردېږي بلکې اولا په روح واردېږي بیا د روح په واسطه سره جسد ته رسیږي ګوره په دنیا کې کله چې پولیس ونیسي راو انوار ورته وایي دا اوس چې پولیس نیولې ده نقیب مسعود د قتل په کیس کې کراچۍ کې نیولې ده میډیا کې تاویږي را تاویږي دا یو قاتل دی راو انوار ورته وایي وای جسمانی ریماند ته پولیسو ته حواله شو د جسمانی ریماند د پاره چا ته حواله شو پولیسو ته جسمانی ریماند ورکړي روحاني نه ورکړي نو آیا د دې دا مطلب دی چې صرف جسم ته تکلیف رسیږي روح ته نه رسیږي جسمانی ریماند روحاني ریماند لره مستلزم دی جسم ته چې ریماند ورکې روح په تکلیفيږي نو روحاني ریماند جسمانی ریماند لره مستلزم دی خو په دنیا کې جسم اصل دی نو ځکه خلک کوئی جسمانی ریماند دنیا کې روحاني ریماند څوک نه ذکر کوي جسم اصل د روح تابع دی نو خلک کوئی جسمانی ریماند دی روحاني نه دی او په قبر کې روح اصل د جسم تابع دی نو ځکه وایي روحاني ریمانډ دی جسمانی نه دی مطلب یې دا دی چې جسم د روح تابع دی لکه دنیا کې چې روح د جسم تابع وي په مثال پوه شو کنه دنیا کې چې موږ وایو چې دا جسمانی ریمانډ دی د روحاني نفي نه ده بلکې مطلب هم دا دی چې جسم اصل د روح تابع دی په خبره پوه شو نو په قبر کې چې څوک وایي چې دا روحاني ریمانډ دی نو دا غي به څه مطلب وي چې روح اصل دی جسم تابع دی نو د قبر جمله د دنیا په جمله قیاس په جمله کې دنیا کې موږ وایو جسمانی عذاب دی یا جسمانی راحت دی نو الته ور سره روحاني عذاب او راحت هم راځي او چې په قبر کې وایو چې روحاني عذاب دی نو جسمانی عذاب هم ور سره راځي او جسمانی ثواب هم راځي روح ژوندې ده یعنی جسد هم ژوندې ده خو هغه تابع ده نو قاضي بیزوی د جزا او د سزا صحیح صورت بیانې چې ګوره په قبر کې جسد اصل نه ده بلکې د روح تابع ده په هغه ځای کې د راحت او د تکلیف حالات اولا په جسم باندې نه واردېږي بلکې اولا په روح باندې واردېږي بیا د روح په واسطه باندې جسد ته د هغه اثر رسیږي ګوري په دنیا کې جسم اصل دی او روح د هغه تابع دی جسم ته راحت یا تکلیف رسیږي او د دې په ذریعه سره روح د هغه احساس کوي اوس کو څوک په دنیا کې وایي چې پولیسو زید ته جسمانی سزا ورکړه روحاني سزا یې نه دا ورکړي نو د دې مطلب دا دی چې جسم اصل دی روح د هغه تابع دی جسم ته تکلیف ورسېدلو بیا د جسم په ذریعه سره روح ته ورسېدلو نو لکه څنګه چې په دې سره د روحاني سزا نه فینه کیږي په دنیا کې نو همدارنګه د قبر د زندګۍ په باره کې کده چا قول راشي چې هغه روحاني زندګی ده نو د هغه سره د جسمانی زندګۍ نه فینه لازمي کیږي پنځپیریان په یو وخت کې لسو ګناهونو کې مبتلا دي اوله ګناه د حیات جسمانی نه منکر دي د الله حکم نه مني الله وی حیات جسمانی اومنا پنځپیریا وی نه منم نو الله فرمای چې مړ ورته مو وایا پنځپیریا وی مړ ورته وایم نو د الله په حکم باندې عمل نه کول دا ګناي کبیره ده نو یو ګناي کبیره ده چې الله وی مړ مرته مو وایا پنځپیریا ورته مړ وای و به مرته مړ وای الله ورته وای ژوندۍ ورته وای دی جسم ته پنځپیران وای ژوندۍ ورته نه وایم نو دوه حکم په یو ځای ونه منل الله وای مړ ورته مو وای دی ورته وای الله ورته وای ژوندۍ ورته وای دی ورته ژوندۍ نه وای دوه ګناهونه دا په یو ځای شو دویم دا دی چې بیا په خپل انکار اصرار او ضد کوي دا ضد دویمه ګناي کبیره ده دوه ګناه یو دا چې مړ ورته وای دویم دا چې ژوندي ورته نه وایي دریم دا چې ضد کوي ضد نو دا ضد دریمه ګناهي کبیره ده څلورم دا چې الله فرمایي په خیال او په تصور کې ورته مړه مه وایه پنځپیریا وایي خیال او تصور لا په ځای پرې دا زما نور خوله وشکېده چې دا مړه دي دا یې څلورمه ګناه پنځمه ګناه یې دا ده چې مماتیان دغه ګناه بیا د خپله د ګناه عقیده ثواب ګڼي دا د ګناه عقیده دې ته ثواب وای او ګناه ته ثواب ویل مستقله ګناه ده دا ځان ته ګناه ده شپږمه ګناه ده چې د دې ګناه تبلیغ او اشاعت هم کوي دا بیا مستقله بل ګناه ده د دې لپاره کمپاین هم چلی ومه ګناه ده ده چې څوک د دې عقیده د دوی د عقیده په شان عقیده نه لري د چا عقیده چې د قران مطابق وي هغه ته دوی مشرک وي د مستقله ګناه ده پنځ پیرانو د قران مطابق چې د چا عقیده هغه ته مشرک وي بیا غټه ګناه ده ومه دا چې دا ټول ګناهونه علی الاعلان کوي یو سړی چې ګناه کوي او به علی الاعلان کوي دا ډبل ګناه کیږي نو دا اتمه ګناه شو نهمه ګناه دا چې بیا په دې ګناه باندې فخرم کوي بیرغ لګولې داسې تور تور بیرغ په منځ کې سپین ټاکي مطلب دی چې دا ټول دنیا شرک دی دا یو د پنځپیر په کلی کې توحید دی دا سپین ځای چې لک پکې دی دا غلک ځای کې توحید دی نو ګوره په دې باندې فخر کوي دا فخرنې دا بیرغ لګولې نو دا بیا مستقله بل ګناه ده بیا دا ټول ګناهونه ګناه نه ګڼي دا مستقله ګناه ده بیا دې ګناهونو ته د توحید او د سنت نوم ورکوي دا بیا ځان ته ګناه ده نو دومره ګناهونه په یو ځای د پنځپیریانو د ژوند سره روان دي پیغمبر په قبر کې ژوندې ده ولی ژوندې ده علت څه ده قرب الهی قرب الهی د وجه نه ژوندې ده دا علت چې قرب الهی ده په پیغمبر کې د شهید نه ډیر ده نو پیغمبر په طریقې ولا ژوندې شو د پیغمبرانو ژوند قران کې راغلو کرانه غلو دلالت النص باندې چې راشي هغه په قران کې راشي په عبارت النص کې راشي هغه په قران کې وي او چې په دلالت النص کې راشي دم په قران کې وي نو د پیغمبرانو ژوند هم ګوره قران کې راغلو ځکه د شهیدانو ژوند په عبارت په نصر هغه لکه لا تقل لهما اف مور او پلار ته اف موایا علت ازیدا ازی په کنزلو کې ډیره د نو کنزلې مکوانه د کنزلو نه منع هم قران کې راغله نو دلته هم داسې ده د شهیدانو د ژوند لپاره علت قرب الهی دی دا قرب الهی په پیغمبرانو کې ډیر دی نو پیغمبران په طریقه اولا ژوند دي شو اجساد ک ارواح وای اجسا دی پنځپیران دلته ډیره خطرناکه عقیده لري داسې وای د پیغمبر روح هم د پیغمبر په جسد کې نه دی د پیغمبر جسد وای نه دی ژوند دی د پیغمبر روح هم د شهید په شان یو بل جسم مثالی کې اچولای شوی دی هغه جسم مثالی ژوند دی او دا جسد د پیغمبر په دې قبر کې مړ دی بل جسد مثالی ژوند دی کړو نو زه پنځپيري ته وایم چې دا بل جسد مثالی نبی دی که غیر نبی دی کوي چې دا بل نبی دی نو کافر شوي ځکه ختم نبوت نه منکر شو ختم نبوت عقیده دی ونه ساتله د دې جسد نه دی روسته بل جسد پیغمبر کړو او کوي چې دا بل جسد پیغمبر نه دی او د پیغمبر روح دی پکې اچولې دی نو دا د پیغمبر توهین شو که اعزاز غیر پیغمبر کې د پیغمبر روح واچولو خصیصه باډې کې دی بهترین روح واچولو کمزوري باډې کې نه دا د پیغمبري توهین دی لدی وجنه دا یو خطرناکه عقیده دویمه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روزه مبارکه کې ته و چې مړ دی نو نبی دې کنه دی مړ خو دی خو نبی دې کنه دی یو طرف ته دی ویل چې مړ دی بل طرف ته و چې نبی نه دی 1500 اتیایمه صفحه د نداء الحق د پنځپیرانو کتاب دی دا دو خطرناکه عقیده یو طرف ته و چې مړ دی بل طرف ته و چې نبی نه دی دا دویمه عقیده د کفر ده چې نبی نه دی دا د کفر عقیده ده دا جسد چې نبی نه دی ځکه موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله د دې څه معنا ده نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی محمد رسول الله څه معنا محمد د الله رسول دی که محمد د الله رسول وو څه معنا ده محمد د الله رسول دی اوسم دی محمد څه ته وایي روح او جسد دواړو ته وایي روح او جسد دواړه اوسم رسول دی مخکې مو بیا به می رسول دی او پنځپیریان وای چې نه دا جسد مخکې رسولو اوس دا جسد رسول نه دی بلکې اوس رسول روح دی دا جسد رسول نه دی نو د دوی په نس د کلمې طیبه معنا دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله محمد د الله رسول وو ځکه محمد خو روح او جسد دواړو ته وایي اوس روح او جسد دواړه رسول نه دی یوازې روح رسول دی دا جسد نه دی محمد خو دواړو ته وایي نو محمد مخکې رسول روح او جسد مخکې رسول اوس یوازې روح رسول دی یوازې روح ته محمد نه وایي پوه شوي نو د دوی په نس د کلمې معنا هم غلطه ده به هر تقدیر پنځپیریان دوه غلط کارونه کوي یو دی جسد ته مړ وایي دوهم څه کوي نبی ورته نه وایي رسول هم ورته نه وایي ها اوس به یو پنځپیره را پیدا شي وای زه زه د اوله عقیده منم دا دویمه نه منم دا دویمه چې د کفر ده دا نه منم زه جسد ته مړ وایم خو دا دویمه عقیده نه لرم چې نبی نه دی دا د کفر عقیده ده دا نه لرم نبی دی مړ دی او نبی دی مړ یې نبی کړو چې مړی نبی کړو نو چې مړی نبی شي نو علم بنه لري ځکه مړی دی فهم بنه لري ادراک بنه لري شعور بنه لري نو بے فهم نبی بے ادراک نبی بے شعور نبی دا به د پیغمبري توهین دی نو دا انتهایی خطرناک عقیده ده چې پیغمبر مړ شي جسد مبارکي او دا پنځپیران په ډیر کلک دي نو د پیغمبرانو ژوند په دلالت النص ثابت شو نور په حدیثو کې انتهایی زیات دی چې پیغمبر ژوندی دی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون نبی الله حی یرزق او یو حدیث ز پیش کوم صفدر سے پیش کړی دی او هغه فرمایي وای دا د پنځپیریانو عقیده چې ده دا د يهودو نم بدتره ده او د نصاراو نم بدتره ده دلیل درته وایم عیسی علیه السلام په اخیره زمانہ کې راشي عیسی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې داسې راځي لا یکسرن الصلیب دا به صلیب ماتي ولا یقتلن الخنزیر دا به خنزیر وجنی صلیب به ماتي دا به د عیسویانو مقابله ولا یقتلن الخنزیر خنزیر به وجنی دا به د یهودو مقابله بیا به زما قبر تراشی پیغمبر علی السلام فرمای زما قبر ته براش او ما ته بیا محمدو وای نو زب جواب ورکم ګور صدر سی وای د يهودو مقابله یوازې وکړه لا یقتلن الخنزیر خنزیر وجلو دا یوازې په تنهایی د يهودو مقابله وکړه او لا یکسرن الصلیب صلیب یوازې مات کړو یک تنها عیسی علی السلام دی د عیسویانو مقابله ځان ته وکړه او د پنځپیرانو مقابله ته دواړه پیغمبران یو ځای شو عیسی علی السلام د پیغمبر علی السلام قبر ته ودرېدو یا محمد ویلي عیسی علی السلام په عقیده کې ژوندې ده کنه چې یا محمد ورته وایي او پیغمبر علی السلام ویل او جیبن نه زبد قبر نه جواب ورکم نو پیغمبر بم خپل ژوند ورته ښکارا کی چې زم ژوند دی عیسی علی السلام مو ژوند دی ورته وی یا محمد پیغمبر علی السلام بم جواب ورکین نو دواړو پیغمبرانو په دا عقیده چې دا ژوند دی نو ګوره دواړه پیغمبران یو ځای شو او ژوند د پیغمبر ثابت کړو نو په پنځپیرانو وابیانو باندې دواړو پیغمبرانو مقابله د دواړو پیغمبرانو د پنځپیرانو وابیانو مقابله دواړو پیغمبرانو وکړه دا خطرناک ډله ده ځکه دا د لستوړي ماران دي کنه د اسلام په جامه کې دي دلایل درته وایي د اسلام په جامه کې دي نو د دې مقابله به دواړه پیغمبران کوي یو پیغمبر به په بل پیغمبر سلام اچي او دا بل پیغمبر به د قبر نه جواب ورکړي نو دواړه به وي چې دا ژوند دی صحیح حدیث ته مسند ابي اعلی کې ده ولنبلونکم بشیء من الخوف نور خو تاسو حسی خطرناکواله خو ګوري ما خو درته ویل چې دا د يهودو او د نصاراو نم خطرناک ده حسی خطرناکواله په سترګو مولې دو کنه باړه کې د پنځپیرانو حکومت چې تعویز به په غاړه کې مولا لولې وي منګلی دا فیصله و چې تعویز به په غاړه کې و بسره کټ کا او چې بس معمولی پیسې به اوچتې وي مسره کټ کا یاره درې زره څلور زره کسان خو به ان شاء الله چې شهیدان کړي مسلمان یو کافر په باړه کې مړ نه کړو یو کافر او درې زره څلور زره پورې مړي وکړه ټول مسلمانان نو دا د خطرناکوالی د دې نه بل څه څه عنقا خو نه ده او د وابیانو خطرناکوالی اوس جلال آباد کې تاسو په خپل سترګو ګورئ چې څوک د جلال آباد هغوی ته به پته وي چې څوم څه بدحالې د داعش په شکل کې شروع کړي نو دا خطرناکه فتنه د یهودو نم ده او د نسواراو نم ده ولنبلونکم بشیء من الخوف دا بیان د تهذیب الاخلاق الله پاک کوي او تعلیم الاستقامت کوي به تحویل القبله الله پاک فرمایي ولا نبلونکم او خامخ امتحان به وکم خامخ پتا سو باندې بشیئن په یو شی باندې شیئن تنوین د تقلیل د پاره ده تفصیل د مواتینو د صبر کوي په کم کم ځای کې به موږ صبر کوو نو الله پاک فرمایي زب پتا سو امتحان کوم په یو شی بشیئن قلیل من الخوف چې هغه ویره ده ویره یا د الله نه ده او یا د دشمن نه ده د دشمن ویره به پتا سو مسلط کم یا د الله ویره به پتا سو لازم او واجب کم دا به پتا سو امتحان شي والجوع دارنګ دولګي امتحان به در باندې راولم والجوع یعنی القحط ذکر د مسبب د مراد ترنه سبب د قحطی به در باندې راولم او بعضی علما فرمایي چې نه جوع نه مراد سو می رمضان ده د روزي د روزي د رمضان روزي به در باندې لازمي کوم ونقص من الاموال درنګ امتحان به در باندې راولم په کمولو د مالونو کمول د مالونو چې اهلاک المواشي تاسو فصلونه به تباکم او سروي به در تمړکم او یا ونقص من الثمرات من الاموال بايجاب الزکات زکات به در باندې واجب کوم والانفس او امتحان به د انفس در باندې راولم د انفس امتحان دادم چې ذهاب الاحبه دوستان بمړکم والثمرات او میوي بم ختم کم دویمه معنی دا ده چې ثمرات القلب بچي بمړکم وبشر الصابرین او زیر ورک صبر کوونکو تم الذين اذا اصابتهم صبر کوونکي څوک دي زموږ بعضي مرګري شهیدان شو ان لله په دې کې عقلي تسلی ده و ان الیه راجعون په دې کې طبعي تسلی ده ګوره ان لله د سړی پلار یا بچی مړ شي نو دی وای ان لله دی معنا کې سوچو کې مون ټول مملوک د الله یو نو خو چې مملوک یو د الله خو خدا کده زمکه په سرم ګرځي کده زمکه بیخ کې مچي مملوک مالک چې په خپل مملوک کې تصرف وکړي د اعتراض حق پې نه نو ان لله من ټول د الله مملوک او د پلار مې او د بچې مې او د ورور او د خور مې د الله مملوک و نو مخکې خوخه و د زمکې په سره ګرځوله اوس خوخه د زمکې لاندې کوي لکه د کولال خټه منګې ته نه جوړي کنه غرې ته نه جوړي که تنور ته نه جوړي څوک په اعتراض نه کوي دې کې لږ عقلي تسلی ده خو بیا هم طبیعت تسلی نه اخلي نو چې نه اخلي بیا الله پاک فرمای ان الیه راجعون وای د دې په معنا کې سوچ وکړه چې زاده یو څو ورځې فراق ده کستا یو بچي کراچۍ ته رواني یو میاش بعد راځي نو دومره ورپسې نه خفه کیږي او کلا شي او بیا نه راځي نو بیا ورپسې خفه کیږي نو دا یو څو ورځې فراق ده ان الیه راجعون من الله تراجی کیږو موږ هم داسې مړ کیږو نن دې مړ شو لس کاله بعد به تم شي بیا بسره یو ځای شي اولئک علیهم صلوات من ربهم دا خلک چې په دوی باندې رحمتونه دي د الله د جانب نام انواع د رحمتونو په دنیا کې ورحمت عظیمه فی الاخره صلوات خاص رحمتونو ته وي او رحمت عام رحمتونو ته وي واولئک هم المهتدون او دا خلک چې دی الله پاک فرمایي دوی راه یافته دي ان الصفا والمروه من شعائر الله دي کې ذکر د صبر د بیبي هاجری کوي صبر خپل ثمرات لري ګوره بیبي هاجری صبر وکړو الله څومره خپل نتیجه په مرتب کړه صبر یې داسې وکړو چې ابراهیم علی السلام هاجره او اسماعیل علی السلام پس پیره دشته کې پرې خو د ولګي او د تندې هیڅ پروا یې ونه ساتله بیبي هاجری د صفا او د مروه د غونډې په منځ کې منډې را منډې والي چې چرته وبو وګوري هغه چې واپس راغله نو چې ګوري د بچی د پخو سره چینه راوتلې ده نو ګوره د صبر دغه نتیجه شوه چې الله د بچی د پښو سره زمزم را پیدا کړو او دا زمزم تر قیامت پورې شفا ده ان الصفا صفا الحجر الاملس د صفا یصفون د اذا خلص سپینه تیګه ده والمروه الحجر الابيض اللين سپینه تیګه خو چې نرمي دا دوه غونډې دي الله فرمای من شعائر الله شعائر جمع د شعيره ده علامه ته وایي دا د علاماتو د دین د الله نه ده یعنی من علامات دین الله دا د علاماتو د دین د الله نه دي فمن حج البيت نو چا چې حج د بیت الله وکړو یعنی د دې دوړو تیګو په مابین کې منډه را منډه وهل دا د علاماتو د دین د الله نه دي چا چې حج د بیت الله وکړو او اعتمر عمره په لغت کې زیارت ته وایي د عمارتون نه ده ظاهر چې ده کعبه شریفه په خپل زیارت باندې آبادی ومن تطوع خيرا څوک چې زیادت کوي په نیکیو کې فإن الله شاکر علیم نو بشک الله پاک چې ده شاکر یعنی مجاز علی الطاعه بالثواب په دې طاعات باندې د ثواب جزا ور کوي علیم الله د لوی علم والا ده ان الذين يكتمون ما انزلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې هم د دې سړي د پاره وعید ذکر کړی دی چې دا حق پټي الله به د خپل رحمت نه لري کی ويلعنهم اللاعنون او لعنت وین کی بم په دوی باندې لعنت وای فعل مکرر ذکر کړو دی خبرې ته اشاره کوي چې د الله لعنت دا په معنا د ابعاد سره ده او د خلق لعنت په معنا د خیرو سره ده د لعنت معناګانی جدا جدا دي نو الله د لعنت کلمه د وزن ذکر کړه نو د حق په پټون کو الله لعنت ویل ده او لعنت ویون کوم په لعنت ویل ده چې قران او سنت کې په واضح سره راغلي وي په واضح طریقه چا چې بیانات پټ کړو یو خو اجتهادیات دي اجتهادي مسائل کې دې پټ کړ پروا نه لري چې فتنه او فساد ترې نه جوړېدو اجتهادي مسائل دې پټ کړ ګنا نه لري خو که بیانات دې پټ کړ یعنی چې په قران او په سنت کې په واضح طریقه باندې ذکر شوی دي او هغه د خلکو نه پټ کړنو دا غوي د پر دغه وعید دی او هغه باریکې مسلې چې عوام ترنه په غلط فهمۍ کې اخته کیږي دا غي بیانول نه دي پکار رسول الله صلی الله هغه بیاناتو کې ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تمنع الحکمت اهلها فتظلموهم د خلکو نه حکمت مو معنا کوي حکمتونه بیانوي واضح مسائل بیانوي قدم بیان نکړه دا د خلکو سره ظلم دی ولا تدعوها في غير اهلها فتظلموها نه اهلته مسائل مو بیانوي کنه اهل تم بیان کړو نو دا هم د خلکو سره ظلم کړي د دې مسایلو سره هم ظلم کړي الا الذين استثناء منقطع ده لكن الذين تابوا لیکن هغه خلق الله پاک فرمایي چې هغه توبه او باسي او اصلحو او خپل عمل صالح کی وبینو یعنی ما کتموه کوم شی چې پټ کړی دا خلکو ته بیان کی فاولائک اتوب علیهم دا خلک چې دي زبد دوی توبه قبول کوم وانا التواب الرحیم او زیات توبه قبلون کې مهربان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار هغه خلک چې کافران دي او په کفر مړ شي اولئک علیهم لعنت الله په دوی د الله لعنت ته چې په کفر مړ شي نو د دینه معلومیږي چې په ژوندۍ لعنت ویل نه دی جایز حتی چې په بوشم لعنت ویل نه دی جایز په ټرمپ هم وایا ځکه هغه په کفر نه دی مړ امکان لري چې په اخر کې الله د تداسي ایمان په نصیب کې چې زما واستانه مخ کې جنت ته لاړ شي نو په ژوندۍ باندې لعنت ویل نه دی جایز په کفر چې مړ شي بیا په لعنت وای دا سی وای چې په ټولو کافرانو د لعنت وی خو په یو مخصوص کافر لعنت ویل نه دی جایز ځکه کې لري چې دا مخصوص کافر ورسته الله پاک په ایمان باندې مړ کی خو چې په کفر مړی به پیویل شي لدی وجه نه په یزید باندې لعنت ویل جایز دي کنه دي جایز نو په دې کې اوس اختلاف دی یزید باندې لعنت ویل جایز دي کنه دي جایز نو که څوک چې وایي چې دا کافر په کفر مړ دی نو د هغه په نسبت لعنت ویل جایز دي او څوک چې وایي چې په کفر کې توقف دی لکه دا د جمهور قول دی په کفر کې به توقف کوي د یزید پته نه لګيږي نو په لعنت کې توقف دی څوک چې په کفر کې توقف کوي هغه په لعنت کې توقف کوي او څوک چې په کفر کې توقف نه کوي هغه په لعنت کې توقف نه کوي شرع قید ولا هو لعنت الله عليه وعلى اعوانه وعلى انصاره عذاب قبر طرف تم لیدل شرع قید کې او روح المانی ولا په سوره محمد کې وای وای زه پکې توقف نه کوم زه وایم چې په دې د الله لعنت په یزید سوره محمد کې روح المانی ولا اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها هاذا مر لعنت تراجه ده دوی به همیشه په دې لعنت کې او یا هاذا مر نار تراجه ده لا يخفف عنهم العذاب دا جمله مستأنفه ده د پر د بیان د عذاب د من حيث الكيف کیف د عذاب بیانې د دوی نه به د عذاب نسب کیږي ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکول شي ينظرون د نظر نه په معنا د انتظار یعنی لا ينتظرون ليعتذروا د عذر مهلت بدوی ته نه یا ينظرون د نظر نه په معنا د رؤیت یعنی لا ينظر الله الیهم نظر رحمت الله بد رحمت په نظر ورته نه ګوري و الهکم اله واحد الهکم مبتدا ده او اله واحد دا ورته خبر ده اله ورته خبر ده واحد صفت ده ستاسو معبود یو معبود ده لا اله دا ورته خبري ثاني ده خبري ثاني د پاره د مبتدا ده ګور الهکم دا مبتدا شو اله موصوف واحد یو صفت لا اله الا هو د بل صفت صحیح شو اله خبر واحد یو صفت لا اله الا هو د دویم صفت اله سره د دواړو صفاتینو نه خبر د الهکم او یا د لا اله الا هو خبرې ثانی کا اله چې د اله واحد دی او اله تاسو چې د لا اله الا هو دی الرحمن الرحیم الا هو الرحمن الرحیم خبران اخران بعد خبرین یا بدلان دي سبحان ربک رب العزه دا بل د زیاته کوسته کړی وای مماتیان وای چې پیغمبرانو ته دغه